دا مخ کې چې کمندونو ما ما زائده یو ځای کېده د حروف جاره سره خود عمل نه نه بنداو عمل نه نه بنداو اوس چې کمندونو السلام علیکم دا نمبر درغه او دا درغلې د سره رابطه وکړه بس ما ته وې بس ان شاء الله یو سم یو منټ کې به سره راشي اوس تار چې دا ربا نه ربا ربا سره کلمې کاف زر میم زر ماته شي یو ځای شي نو دا ما کله کافی او کله غیر کافی کله ما سوي کافا یعنی دا رب د عمل نسکی بند کی او کله چې کمونو د عمل نه نه بندې دوه قسم راځي وی وزید بعد رب والکافی فکف د رب او د کاف د چانه د ربنا او د کاف نه د دوړو نورستو کلمې زرماسي شي راشي نو په کاف مغبرتن دا مهمنتن ربما ما واو نه رستو د فا نه رستو دا کیږي د بل نه رستو دا کیږي تا پاتې شي او عمل برحال خود سوي پاتې وي دا ډیر کم چې نور حروف جارو کې دا نشته دا د رب خصوصیت ده چې نور حروف جاره حذف شي عمل شي پاتې سوا د مضاف الیه نه الته کې خو کیږي کنه خو لکه نور زینو کې دا څه کېدلې نشي حذف شي او اثر شي پاتې شي دا غیر متردن راځي چې دې دا متردن دي او دا نور دا غیر متردن دي دا چې کمونه نشي راتله وقد یجر بسوا کرنا کله چې کمونه جر ور کړی شي په سوا د رب باندې لدا حذف سره د چانه حذف نه یعنی هغه حرف جر شي حذف شي او اثر شي پاتې شي وبعضه يرى متوردا او ځنې د حروف نه داسې دي چې هغه متورد دي یعنی دا غي حذف کثیر دی چې هغه پات حذف شي او اثر یې شي پات شي نور چې کمونه داسې کېدلې نشي الاضافه